چې دا صورت څه د پاره کولای شي یعنی دا صورت څه د پاره راوړي شي نو په هغه دعوه کې پته ولګي چې دا صورت د دې د پاره راوړي شي مقصد دا نو په هغه باندې بیا دلایل پیش کړي د تخریبات او تواجر ورکول کېږي دا رنګ د فیم د هغې د رفض شو چې دا صورت به مخکې صورت پورې راوړي چې دا و پیژندل شي چې دا صورت څو مضامین ته څو حصو ته څو ابواب ته منقسم او پنځه مشکلات د صورت چې په دې صورت کې څو آیتونه مشکل دي څو الفاظ مشکل دي د دې د مبتدا په معنی کې دا پنځه خبرې اول کې ابتدا کې پیژندل لازم دي دا غیر علاوه د دې صورت نزول په هغه وخت کې شي د دې صورت شان نزول سره زیات تر شان نزول ته زمون مشران یا هغه زیات توجه نه ورکړي بیانې او ضروری نه کوي بعض دې چې ضرورت پیښ شي نو هغه بیان شي د دې صورت په فضایل کې دا چې دا صورت حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې اولنی لس آیاتونه د ولستل د جمعې فرض دي نو د فتنې د دجال نه به الله محفوظ دی او بل روایت کې راځي چې اولنی آیاتونه او آخري آیاتونه دی ولستل استاد خپل واخل سر پوری الله په تا د نور نډک او یو رڼا پیدا او چې پوره صورت دی ولستل استاد خپل واخل بر اسمانه پورې ټول ولا یو رڼا شي یوې جمعې نه بلې جمعې پورې او دا چې مشران ټول د جمعې پرې کړی د دې وجه نه پکار دا چې مستحب عمل دی چې د جمعې پر اسپرین نه پړې ولولي تار کې کی ترا ما ذکر راځي رب د دې صورت د مخکې تر رسول سره اول وجدا دا د ستاین یو وایي نو د دې صورت ابتدا یو کړه شو الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب چې په خپل باندې باندې کتاب راولې دا دا ستاین یو وایي دې مر په تاسو صورت آخر کې ویلي وکبره تکبیرا دا هغه الله نوی وای نو په دې صورت کې دا هغه چا ذکر کې چا چې د الله نوی ویلی و نو الله پاک دا هغه نوم په دنیا کې باقی پاتې دارنګ مخکې صورت کې 71 نمبر آیات کې هغه کې ویلي یوم نذو کلو کلو ناس بیمانه هر کس د عمل نامه ور کولې کېږي د عمل نامه تبراو بلل شي نو په دې صورت کې دا غي نور وضاحت کوي او وی ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا دې صورت کې وی چې ګوره دلته عمل نامه کله ور کړی شي نو دې کوی دا څنګه چلې دي چې وړه خبره غټه خبره وړګي ګناه غټ نه ټول لیکل شي دا رنګ مخکې صورت کې بیان شو شرک چې هغه د بد عذاب د خیر نه علم غیب نفي کوي او دویمه مسله بیانېږي خصاصت د دنیا چې دا دنیا خصیصه ده نو نفي د علم غیب دی په ذکر د واقعات اربعو ضرور واقعات ذکر دي او خصاصت د دنیا ذکر کې کوجو ثلاثه وته په دې وجه سره نو حاصل د صورت دا دی چې په دې صورت کې نه په دې علم غیب کې په څلورو طریقو په څلورو واقعات اول نفي د علم غیب کې دا او احترام چې وګور اصحاب کهف د هغه ولایت د قران عظیم نه ثابت هغه په علم غیب نه پوهیدل په غار کې درې سو نه کال ورکړي نو یو بل نه تفوس کړي څومره عمر مونږ تیر کړو ولبسنا یوما او بعض یوم درې سو او نه کالو ته تعبیر په څو سره کوي لبثنا یوما او بعض یوم من یو ورځ دې راکړه یعنی مرز دې راکړه هغه اصحاب کاف چې د هغه ولایت د قران نه ثابت دي هغه په فاعل نه کې کوونه دویم نفی د علم غیب کې د نبی صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شوی اصحاب کف څوک دل قرنین څوک او د روح باره کې تاسو راځي نبی صلی الله علیه وسلم ورته سبب جواب راکړ لفظ ان شاء الله یې الله ورته بیا راولي دا وحي وکړ پنځل سره ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله پیغمبر یو خبري باره کې دا مو چې تاسو دا کو لفظ ان شاء الله ورته وایي نفي د علم غیب د نبی صلی الله علیه وسلم او درې نفي د علم غیب د پخوانو پیغمبرانو دې په علم د غیب باندې پوهیدل دا په خبر و پوه شو او خصاصت د دنیا ذکر کې وجوه ثلاثه وکړه چې دا دنیا دا بل ځان واغستې شي لکه څنګه چې د پاک والا نه واغستې او دویم د دې دنیا وخت ډیر لږ دی په دې نازې کما تا سره مال ډیر شو دنیا ډیر راغله خدای دنیا وخت ډیر لږ دی او دریم دا دنیا و پتا من وباش دا دنیا و پتا من افسوس و وباش د دې وجنه په دنیا ناشې ده خصاصت د دنیا په وجود ثلاثه او امتیازات د صورت دي دا صورت ممتاز دی په نفي د علم غیب سره څنګه چې نفي د علم غیب په دې صورت کې دي دا ضرور صورتونو کې نشي دانګي ممتاز دی په خصاصت د دنیا سره دارنګه دا صورت ممتاز دی په واقعات د قرنین ټول صفاتونه د الوهیت خاص الله تعالی لره دي انزل على عبده کتاب هغه ځان چې را لیکلې دي په خپل بنده باندې کتاب ور دې کې لفظ د عبد راو او دا عبد ولې راو ځکه د مناسبت صورت ته وایي چې په ټول صورت کې عبدیت ذکر کیږي دا ټول محتاج دي یعنی محل د شبهات نه دی بلکې د شبهات نه پات کګلیج معنی څه چې پدې کې کګلیج او کوپالې نشته پدې کې شبهات نشته مسله د توحید بیانې دي نو د توحید په مسله کې د الله په کتاب کې څه نشته کوپالې نشته شبهات ګوره دې کې لیون درې د لیون درې کې ضمیر راځي د مخکې عبر ته یا کتاب دې د پاره چې دا عبر یا دا کتاب یره ورکی انذار کې درې خبرې ضروري یو منذر پکار او یو منذر عنه پکار او یو منذر له پکار دا درې خبرې درته نو ګور منذر څه شي دی یون ذرا هغه عبد یا هغه کتاب نو یون ذرا کې زميره کې راځي دغه کتاب یره ورکی یا دا باندې یره ورکی اپند څوک ته نبی صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفات څه منذر او دویم منذر عنه بعثا شديدا من لدنه هغه یې د څنګه ورته بعثا شديدا دا مصلح عذاب نه چې طرف د الله نه دی او منذر لهم منذر له هغه رسو دي کې انګلیس راځي دا رنګ په بشارت ټول درې خبرې یو مبشر پکاره یو مبشر عنه او یو مبشر به دا درې خبرې پاږي نو ويبشر المؤمنين زیر ورکی دا بندا یا دا کتاب مومنان تا نو هغه څوک ته مبشر کتاب یا نبی صلی الله علیه وسلم او مبشر به څوک ته الذين يعملون الصالحات هغه مؤمنان چې عمل کوي نیک په طریقه د پیغمبر هغه د پاره تیر او ان لهم اجرا حسنا مبشر لهم یا مبشر دي ان لهم اجرا حسنا یقینا دي له دې ثواب خطا ما کی دین فيه ابدا مکه ویل کېږي لږ وخت درنګ لیکن دې دې کې وخت مقصد نه مراد څه شي هغه مدته طويله اوږد وخت او دلیل ورسته ابدا نو ما کې سینه به ابدا اوسېږي به باغې کې همیشه په دې جنت کې به همیشه وي جنت نه بیا وتل عظمت مقاله تخرج من افواههم ډیر خټ خبره ده په بدوالي کې تخرج من افواههم چراوږي د وړو خلو ددونه د وړو خلو نه ددو خټ خبر راوړي چې تخذ الله ولدا وړ خپل او خټ خبر لکه اردو کې یې مو اور مسور کی دا او بخ دا ویل کېږي څه ده ځان وجل قتل النفس ځان وجلل د غصې ده دا رنګ بخ یو رد دی په دې مړی چې هغه کټ شي کنه سړی کوي په دې ځمکه چې سمندر ته ورته دینه الله دا ټول دې د پاره ځمکې د دې دنیا خایس ته نمایش ده دا نمایش او خایس د دنیا مقصد لپاره کړی الله وایي لنبلوهم ايهم احسن عملا دې لپاره تعین هغه میدان ته ویل کېږي چې خالی میدان او جرز ویل کېږي هغه شټ پاتې ځمکې ته چې باقي منې شي لکه ما نه نبات چې باقي منې څه بوټي نه الله به دا کوم خایس د دنیا چې دی دا به ټول ختم دا ټول د دنیا به ختم دا به ختمېږي شبهه دا چې د مشرکینو دا عقیده چې ګور اصحاب کرام دا باندې کم خلق او هغه خلق عادت کارونه کړی خلق عادت کارونه کړی شي دې څو نه حقا له وو په دې کې هغه د ډوړې ضرورت نه وو د وو ضرورت نه وو دا رنګ ژوندۍ او آسان کې منتا من امرنا د کار زمنا رشدن کامیابی الله من کامیاب کی په خپل کار کې اکار کیږي توحید الله من تذکر د توحید آسان الله یې فضربنا على آذان الفرقات سنين عددا فضربنا على آذان الله زموږ د قول منګا وکونه د دوی کافرین نه لرا باغار کې یو څو کلونه د شمار په طرف نه علا آبای دا تشبیها نه وي څنګه چې مور خپل بچي په وګوټه کوي کته هغه ودی دغه شان الله څو ما ودخل نو مې ټاپور په دې خاص کې انه فتیتنا مرو بربهم یقینا داو ځوانا ایمان راوړو په خپل رب باندې او وزدنا هدا یا ټکړو مونږه دې کا هدایت دي ګور انهم فتیتنا مرو ابن كثير رحمه الله وكان أكثر المستجيبين لله والرسول إلى الله والرسول شباب هميشه لپاره د الله او د الله د رسول قول خبره چې منلې ده او دعوت ته توحید او دین خدمت چې کړل دواړه ابراهيم عليه السلام بارک راځي پته او د الله بیاتی بارک راځي راځي دا رنګ همیشه ځوان سره د الله د خدمت وربطنا على قلوب الاسلام فقالوا ربنا رب السماوات والارض تو چې کله دا دا چې دا شی یو ځل نه نو تو سلام کر راځي مسله د توحید په نو تو شروع شو په کلی کې مسله شروع کړه چې تاسو کوم دی علي هو دا مدد شوی دا څه کار نشي کولی هغه خبره خوش په یو د بادشاہ نو په تور ير راځه الله وي وربطنا على قلوبهم او کله کړه الله موږ سنت دوی دغه د اصلي مضبوط کو د پاتشاه مخ لرا اذ قاموا کله چې ودرېدل د پاتشاه په مخ ودرېدل فقال ربنا رب السماوات والارض پاتشاه دې تاسو نه شو چې تاسو رب څوک دا بادشاہ ورته وي دا د پلار نیکونه زمون مشران یا دا قوم دا ټول ضرور دي هغه ولا جواب ورکړ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قومنا اذا زمون دا قوم دي نیولې دي دوه من دونه آلهة نیولې دي دوه ما سوا الله نه نور آلهة نور چا سره مدد شوی موږ دغه خبره نه کوو لو لا يكون عليهم بسلطان بين بادشاہ ته وی دا قوم دلیل نه دی نه مشران دلیل دی بلکې دلیل په الله طرف نه غواړي لو لا يكون عليهم بسلطان بين ولنا راوړي دوی په دې باندې دلیل واضح سلطان دلیل دلیل ښکار ولې نه راوړي په دې باندې فمن اظلم ممن افترا علی الله کذبا بادشاہ ورته چې دا خبره به خامخا منه که تاسو دا خبره ونه منله چیر کې به واچو رجم به تر کوبه واچو دا خبره ومنه نو هو له جواب ورکړه ومن اظلم ممن افترا على الله كذبا څوک دې زیات ظالم دا غچانا چې جوړي په الله باندې درو من کدا خبر ومنو نو موږ په الله باندې درو موږ نه په الله درو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوْوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ بادشاہ د دوه پلار پلاران راوړل او ورته یې دا پوښتنه تو ته طریقه وخای او تو د دې خبرو نه واپس او که تو خبره ونه منل نو بیا زما نه د تو علاج یا ما سره شته تو چې لاړ سیدا شو نو تو وی سړیا بادشاہ به مونږ وژني یا مونږ زموږ دین ته واپس کې غرمو راځي یو طرف ته ځل دي نه څه الله واقعا اشاره کوي وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ کله چې جدا شو دوی د دې قوم نه وما يعبدون الا الله او دا هغه څنګه چې عبادت کوو سوا د الله نه الا په معنا د غیر او د سوا هغه چې عبادت کوو سوا د الله نه یا دا ما يعبدون الا الله دا ما نافیه کړه باو یو بل ته وي پناهي واخلې دې غار ته ينشر لكم ربكم من رحمته فراغ فراغ وتی تاسو ته رب تاسو من رحمته د خپل مهربانۍ نه او يهيئ لكم من امركم مرفقا او آسان بکړي تاسو ته من امركم د کار تاسو نه مې په کم پایدې نه وي الله بدل ډېری پایدې راځي راځي دې خرڅ زو په دې کې بلنه وکړو د دوه وکړو ځکه ته اوس نو وځي تو چې دنده لار نو ستړي شي نو پرې ورته ډاډه او تو چې کله دې غار ته نه وتل دا نور په من د اسمان باندې نو تو نه نه وتل دې غار اجې پرې ورته نو وتر الشمس اذا طلعت تدور وكافر ذات اليمين واذا غربت تقدم ذات الشمال نو دې ښه طرف ته کار شي او کله چې دوی نو په دې سره اشاره دي دا چې دوی باندې ځان باندې د نور پلوشي لري او د مازیګر د نور پلوشي په دوی باندې لري نو دا دوه هغه ویټامین ډي نه کوي هغه ته برابر نه هغه طاقت هغه ته برابر نه وإذا خربت تقرض خرص څه ته ویل کېږي کټکول د دانور د دون هغه په ډډه شي لاړ شي وهم فی فجوه من او سودی په غټ میدان کې د لغانا فجوه کولاو چې ته عرب دی ځکه یو کافي یو غار په کاف او په غار کې فرق دی اوس دو چې څنګه پراته دي درې سوه نهه کاله الله وي دا د زما د نهو نه دا کار ذلک من آیات الله دا حال د دې د دلیلونو د قدرت الله تعالی نه دی دا دو دا حال چې سحر جنت درې سوه نهه کاله پرېوتل بغیر د خوراک نه پرېوتل بغیر د اوبو نه ګمان کو وسا ان قامو په باندې اي قاسم د ویقو وهم رکو او حاضا شکو دو دا به دا خیال کو چې دا پیدا لیکن دو دو نو څنګه به خیال کو بعض مفسرین او بعض خلک وایي چې دا دوه سترګې کولا سترګې نه کولا دې کې یو مرګ ده چې هغه شپنکی او داغه په او پېږي نو بيزي په او د په او پسې را روان او دا سپه کوم نشته بنو اپس د دې وجنه مفسرین ذکر کوي چې محبت د الله والو سره دا ذریعہ د نجات د الله تعالی ټول سپه هغه هغه سپید او یو نو سره محبت الله په قران کې دا کوم ذکر الله دا سپین په قران کې ذکر کړ وقلب باسط ذراعی بالوحید او سپه د دې وړون کې ذراعی په لاره وړل چې بالوحید په درشل د بار د سپې باسو څنګه د سپې راغې هغه سپې باندې د غار نه بار کړو نو په دې اشاره دي کا چې کله ته کور کې سپې ساتي کله د کور حفاظت وکړه نو کور کې دم څه د کور نه باز د حفاظت وکړه او په خیر د حفاظت د کور نه اجازه په حفاظت دی او دا سپیو کړي ماشین دی چې ته خپل داورو لا ګډو بيزو له سپې ساتي هغه صحیح دی دا رنګ ښکار له سپې ساتي نو صحیح دی او چې کله سپې راوړي نو کوټه به درنه نه راوړي بلکې بار به تملې کوټه ته چې سپې راوړي هغه فرشتي هغه کوټه نه داخلي چې په کوم کوټه سپې یا تصویرات لو استنا عليهم وليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا کته دا څور کار شي په دې باندې لولیت منهم فرارا خامخا ګرځي دلې کوي د سنا فرارا سم یکتا کې تیخته کوي او لولیت منهم روبا او خامخا ډکشي کوي د دینه پر اوپرا پزړه کې به اوروبا یو لار راغله څنګه چې تاسو دې دغه نبی صلی الله علیه وسلم بارک راځي کړه چې مسافه الشهر یو بیا شر طرف ته مزل چې څومره یې هغه پورې نبی صلی الله علیه وسلم له الله یو روح او یره ورکړي هغه دشمنانو ته هغه ته لیکي چې روح او هیبت وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم اوس الله ذکر لفظ كذلك راوړي څنګه الله وی چې دوی مو ذکرل کما علم ناو څنګه می چې دوی ذکرل او څنګه دوی حفاظت وکړ نو وکذالک بعثنا څنګه شانی دوی ما پیدا کړی کذالک بعثنا څنګه می چې ذکر څنګه شانی پیدا کړی اول می پیدا کړی ليتساءلوا بينهم دې د پاره چې تاسو نو پرې د کوپورا نه کې یو بل نه تاسو نو کې چې دوی د دغه ته ولګي چې موږ څو وخت تیر شو دا رنګ پار خلکو ته مشرکین ته دا پته ولګي چې هغه اولیاء کرام چې دا هغه ولایت د قران نه ثابت هغه د دغه ته نشي چې هغه څوک هغه یو بل نه تاسو چې کله یو بل حالت یو کتل کړ چې سره دې وختو ته وګوره دې کیو ته وګوره غټ شي دې جوړ ته د حالت ته بدل نو قالوا ربكم عالم بما لبثتم او دوی ربكم عالم بما لبثتم نو اوس په لوګ راغله وږي شي نو جیبونو ته یې لاس کړه پیسې ورته خپل له هغه وخت ورکې نو ورته یې هغه پیسې او ځان واخلئ او بازار ته لاړ شه خوراک شي راوړي نو هغه یو پیسې واخلي خو بیا ورته نصیحت کوي وکړي چې خاص خدای او اصلي نه هغه بادشاه در باندې خبر شي خلک در باندې خبر شي او دیم خبره ده چې خوراک راوړي زمونږ د مرګره کوم فساد شروع ده دا هغه عقیده سمه نور کوئی موجود دي د غیر الله په نوم باندې ساوي نه لري لار چې د هغه قدام نه با خوراک سره او چې لار چې پر پر سودا کې بنرمي کوي سختی بنه کوي او حلال او پاک شي راوړي فلدين بلکې ولن تفلحوا اذا ابدا او بدغه وخت هیڅ به کامیاب نشئ تاسو کامیاب بنشئ په خپل همیشه کوم میشن د پاره چې تاسو راوځي په همیشه کې به کامیاب نشئ څنګه چې دا سړی لاړ او سودا یې کوله دکان نو سړی ورته سره تاسو موږ سره نشته دا کوم وخت دي دا چې په خزانه مونتل هغه نه خزانه دې مونتل ما خو ورته دا چې خو کوټه دې دا خو ځړې دې چرتا دا چې دې کوم راو هغه ورته مونږ دې پر چک کې پاتې یو د دې خلک دا کې څنګه زمون لار دې کړې دې دا دا په څه کې نو د دوه دا خبر خوش په خوش مشهور چې دا چې وامش په والا قانون ونه او اثر شي چې علم حاصل شي کو دا نه وعده الله حق یقینا وعده دا الله رښتیا ده کوم وعده وعده د قیامت دا الله رښتیا ده یا وعده د پاس بعد الموت رښتیا ده څنګه چې الله وعده کړی ده چې مړی به باندې کوم نو دا یو دلیل چې دې څو نه حق له خلق د خوب راپاتې دا دې دلیل په دې باندې په بعد بعد الموت دا رنګ د الله په قدرت کامله باندې یقینا وعده د الله حقیقت وان الساعه لا ريب فيها او یقینا قیامت نشته له شک پر اتو پر قیامت کې د قیامت پر اتو کې شک نشته اذ يتنازعون بينهم امرهم فقالوا ابنوا عليه بنيانا اوس د دوه منځ کې اختلاف راغی اذ يتنازعون بينهم کله چې اختلاف راغی جګړه راغله په منځ دوی کې د خلق یو بل سره اختلاف راغی امر په حال د دې اصحاب کاف باندې چې دا اصحاب کاف یو کړی یقولون سبعه ثم داخلي کلمه ده کړو سبعه ثم ثامنون کړو او مختلف ډول اقوال سره رقم به نه دي دې سره رقم به نه مونږ او دیم دا چې مخکې کله چې تفوس کو قال قائل منه یو تم تفوس چې سو قال قائل منه کم لګي سو وخت مخکې یو تم تفوس ځکه سائل همیشه یې